له انس رضی الله عنه څخه روایت دی هغه وایي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته راغی ویې ویل ای د الله رسوله زه د یو سفر اراده لرم نو یو څه توشه راکړه ورته یې وویل الله دې د تقوا توشه درکړي هغه وویل لږ نور هم نن د جمعې مبارکه ورځ د څوارلس سوه نهه دېرشم هجري قمري کال د شوال د میاشتې دوه ویشتمه نېټه چې د دوه زره او اتلسم میلادي کال د جولای د میاشتې له شپږمې نېټې سره سمون خوري د نن ورځې خپرونې ته مو زه صمیم الیاس هرکلی کوم په سر کې ستاسو پام د خبرونو سر ټکو ته راګرځو د لوګر ولایت په محمد اغا کې دوه ټانګونه ویجاړ د لوړ رتبه امریکایي افسر په ګډون ګڼ عسکر مړه او ټپیان شول د روزګان ولایت په ترینکوټ کې د دښمن د تخریب شویو وسایدو شمیر یوویشت ته ورسید. د غزني ولایت په بند کې د عملیاتي قوې اته تن عسکر مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت په غني خیلو کې اته تن عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. په شاولی کوټ کې د مجاهدینو د مرګ ژوبلې ادعا هیڅ حقیقت نه لري. د زابل، میدان وردګ، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د تعلیم او تربیې په اړه تشویقي غونډې جوړې شوې دي. د خبرونو تفصیل له لوګر ولایت نه په ترلاسه شوي خبر کې ویل شوي چې د امریکایي اشغالګرو او داخلي غلام عسکرو هغه قوه چې درې ورځې وړاندې د یاد ولایت محمد اغې ولسوالۍ اړوند اپاران سیمې ته د عملیاتو په هدف راغلې وه تېره شپه د درنو تلفاتو له ګاللو وروسته بېرته په شرمېدلي ډول له سیمې وتښتېده د ترلاسه شوي معلومات له مخې یاده قوه په نوموړې سیمه کې د مجاهدینو تر ځپونکو بریدونو لاندې وه او په تیرو درو ورځو کې یې دوه ټانګونه په بشپړه توګه ویجاړ شول د یو تن مهم امریکایي نظامي افسر په ګډون ګڼ شمېر عسکرو ته مرګ ژوبله واوښته د یادې ولسوالۍ اړوند وغجان تنګې سیمه کې په تېرېدونکو عسکرو د اسلامي امارت مجاهدینو د ځای په ځای شوي ماین په مټ چاودنه وکړه. د معلوماتو له مخې په دغه چاودنه کې یو تن عسکر ووژل شو او دوه تنه مرګوني ټپیان شول. همداراز د یاد ولایت په خوشې ولسوالۍ کې د اسلامي امارت د دعوت او ارشاد مسؤلینو په نوښت یوه لویه اصلاحي غونډه ترسره شوه غونډه د یادې ولسوالۍ اړوند د کاریزو سیمې په علي لیسا کې دایره شوه. په غونډه کې د مدارسو او مکاتبو استادانو، شاګردانو، علمای کرامو، قومي مخورو او عامو خلکو ګډون کړی و. غونډې ته د یادې ادارې مسؤلینو او علمای کرامو هر اړخیزې ویناوې وکړې. ټولو ته سپارښتنه وشوه ترڅو خپل ځانونه د اسلامي شریعت له سپېڅلو اصولو او نبوي سنتو سره برابر کړي ځکه الله تعالی تقوا او پرهېزګاري د هر انسان د برترۍ، کرامت او تفوق معیار بللی دی. همداراز تقوا ده چې په مټ یې مسلمانان له شیطان او له شیطاني لښکرو له دسیسو او نیرنګونو څخه ژغورل کېدلای شي. دغه راز استادان وهڅول شول چې د شاګردانو په روزلو کې ډېر کوشش وکړي، تر څو په راتلونکي کې ټولنې ته داسې نسل وړاندې شي چې د اسلام د مبین دین د اساساتو او ارزښتونو واقعي ساتونکي وي. غونډه وروسته د دعایې په لوستلو سره پای ته ورسېده. همداراز د محمداغې ولسوالۍ مربوط زرغون شهر سیمه کې د ملکي خلکو په کورونو وحشیانه چاپي او ورسره بې رحمانه بمبارۍ ترسره شوې. د خبر په اساس ګډو وحشي عسکرو د کورونو دروازې په بمونو والوزولې، کورونه یې تلاشي کړل، خلک یې وهلي، د تلاشۍ په پلمه یې د خلکو قیمتي اجناس غلا کړي او د تګ په مهال یې پنځه تنه بې دفاع کلیوال له ځانه سره د بندیانو په توګه وړي. خبر زیاتوي، وحشي دښمن همدارنګه وحشیانه بمبارۍ هم ترسره کړي چې له امله یې یو دارالحفاظ په ګډون د خلکو ګڼ کورونه او فصلونه تخریب شول. د چاپې په مهال مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. د روزګان ولایت له مرکز ترینکوټ نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي، هغه جګړه چې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د ترینکوټ اړوند د پیناوې د ګوګرک، کرم کارېز او مرچې په سیمو کې له مزدور دښمن سره پیل شوې اوس هم دوام لري. تر دې مهاله د دښمن یوویشت شوبلې او موټر ویجاړ، ګڼ شمېر مزدور عسکرو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یاد ولایت د چورې ولسوالۍ اړوند د سرې د کمربند په سیمه کې تېره ورځ مازیګر پنځه بجې درې تنه مزدور عسکر د دراسکو په مټ وویشتل شول او ځای پر ځای ووژل شول. د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا څلور بجې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ اړوند د لتبند په سړک باندې د مزدور عسکرو په کاروان د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ خبر وايي جګړې نږدې دوه ساعته دوام وکړ او په لړ کې د دښمن یو ایم بي ټانګ یوه راده رینجر موټر په ټولیزه توګه ویجاړ لس تن عسکر مړه او ژوبل شول د غزني ولایت آب بند ولسوالۍ اړوند ړنده خېلو او تاکیانو سیمه کې د مزدور دښمن په عملیاتي قوا د اسلامي امارت مجاهدینو برید وکړ. د برید په مهال دښمن ته ځاني او مالي تلفات واوښتل او قوا یې پرون ماسپرین درې بجې بې له کومې لاسته راوړنې بیرته له سیمې وتښتېده. په نوموړې قوا تېره ورځ هم مجاهدینو ځپونکي بریدونه ترسره کړل چې له امله یې پنځه تنه عسکر ووژل شول درې تنه نور ټپیان شول او دا چې مورال بایللي دښمن ادعا وکړه چې ګنې په سیمه کې یې مجاهدین شهیدان او ټپیان کړي دي هیڅ حقیقت نه لري. پرون هم چې کله یاده قوه د نښتو په لړ کې وځپل شوه نو یې د تېښتې په مهال په تاکیانو او ړندخیلو سیمو باندې وحشیانه بمبارۍ ترسره کړې چې له امله یې د سیمې د دوو تنو مظلومو خلکو غنم وسوځېدل او د شفیق په نوم د یو بل کلیوال د اوبو ماشین ویجاړ شو. د ننګرهار ولایت غني خېلو ولسوالۍ اړوند تورخم ته پر غځېدلې لویه لار د شریر اربکیانو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د معلومات له مخې په دغه برید کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی همدارنګه پرون سهار شاوخوا اووه بجې د نوموړې ولسوالۍ مربوط د مارکو او شیرګل سیمو ترمنځ په غځېدلې لاره د پنځه ویشتم نمبر ویالې په سیمه کې په پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د معلومات له مخې د برید په پایله کې درې تنه عسکر ووژل شول او شپږ تنه نور ټپیان دي. د کندهار ولایت د شاه ولي کوټ ولسوالۍ اړوند د تور کوتل په سیمه کې پرون غرمه یوولس بجې په هغو مزدور عسکرو د ویشتونکي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه چې د غونډۍ د سر پوستې ته پورته کېدل د چاودنې له امله درې تنه مزدور عسکر ځای پر ځای ووژل شول د کندهار ولایت ګوډاګي امنیه قومندان ځینو رسنیو ته ویلي او ادعا یې کړې چې د دوی د بادارانو یرغلګرو له لوري د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې د یوه هوایي برید په ترڅ کې د څو تنو قومندانانو په شمول لسګونه تنه مجاهدین شهیدان او زخمیان کړي د اسلامي امارت ویاند قاري محمد یوسف احمدي د نوموړي مزدور امنیه قومندان خبرې په کلکه رد کړي او وایي چې په شاولیکوټ ولسوالۍ کې نه کومه پیښه رامنځته شوې او نه هم کوم مجاهد شهید یا زخمی شوی د مزدور ادارې چارواکي وخت په وخت خپلو مرال بایللو مزدورانو ته د روحیې ورکولو او له خپلو بادارانو نه د جیب خرڅ ترلاسه کولو لپاره دا ډول ادعاوې کوي چې هیڅ حقیقت نه لري د پنجشیر ولایت د رایبدلا ولسوالۍ اړوند سیمه کې د مزدورو پولیسو په پوسته د اسلامي امارت مجاهدینو برید ترسره کړ د ترلاسه شوی معلوماتو په اساس د برید په پایله کې پوسته په ټولیزه توګه فتح شوه دغه راز دوه تنه پولیس ژوندي ونیول شول پاتې نور په ډیر بد حالت کې په تیښته لاړل او وسلې او مهمات د مجاهدینو لاسته ورغلل د فراه ولایت له مرکز نه په رارسېدلي خبر کې ویل شوي چې د فراه ولایت مرکز فراه ښار په مربوطاتو کې مهم مزدور قومندان مجید خان د همدې ولسوالۍ د جوین ولسوالۍ د چاردې سیمې اوسېدونکی د غلچکي برید په ترڅ کې ځای پر ځای قتل یو پیلډر موټر یو کلاشینکوف یوه توپنچه شپږ شاجوران یوه مخابره، یو دوربین او یوه چنټه یې د مجاهدینو لاس ته ورغلل. نوموړی مخکې د پشتکو ولسوالۍ د سرحدي پولیسو د کنډک د کشف آمر و او اوس تازه په فراه ښار کې په قومندانۍ کې په دنده ګمارل شوی و او له فراه ښار نه هرات ته پر لارې و چې د مجاهدینو تر برید لاندې راغی. د راپورونو له مخې پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د کندوز ولایت مرکز اړوند هوایي ډګر ته نږدې د مزدور عسکرو په لیوا د اسلامي امارت مجاهدینو توغندیز برید ترسره کړ یاد برید داسې مهال ترسره شو چې د ګوډاګۍ ادارې لوړ رتبه چارواکي او د اشغالګرو عمومي قومندان له ګڼو نور مهمو کسانو سره له کابل څخه نوموړي ولایت ته د اوضاع د څېړلو په هدف په سفر راغلي وو. د ترلاسه شوي معلوماتو په اساس توغندي په لوا کې دننه ولګېدل او په مهال یې دښمن ته تلفات واوښتل. د پروان ولایت شیخ ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ توغندیز او په شاوخوا دفاعي پوستو وسله وال بریدونه ترسره شول. خبر وايي د بریدونو په جریان کې دښمن ته مرګ ژوبله واوښته خو کره شمېر یې لا نه دی روښانه شوی. د هلمند ولایت د ګرشک ولسوالۍ او سنګین ولسوالیو ترمنځ د تورې شا په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلي سړک بیګا ماخوستن نه بجې د لیزري وسلو په مټ دوه مزدور پولیس وویشتل شول د زابل ولایت د نوبهار ولسوالۍ اړوند د اخوندخېلو کلي پای ته بیګا شپه لس بجې د دښمن الوتکو په چمن باندې بمبار وکړ خو لله الحمد هیچ چاته پکې زیان نه دی اوښتی همداراز د یاد ولایت د مرکز قلات اړوند د خارجي او بکرزو ترمنځ د اختر محمد کور ته څیرمه پرون ماسپرین دوې بجې دوه تنه مزدور اسکر د خشکلا شوي مین په چاودنه کې ځای پر ځای ووژل شول همداراز د امن د پوستې یو بل اسکر پرون مازګر پنځه بجې د درسکو په مټ وویشتل شو او ځای پر ځای ووژل شو پرون ورځ چهارشنبه شلم د شوال المکرم په زابل، میدان وردګ، روزګان، هلمند او فراه ولایتونو کې د تعلیم او تربیې د اهمیت او ضرورت او هم په مدارسو او نورو تعلیمي ادارو کې د پوره نظم راوستلو او په دیني مدارسو کې د نصاب د عملي کولو او مدارسو د شل ماده ییز طرز العمل د تطبیق په اړه شاندارې غونډې ترسره شوې دغه غونډې چې د یادو موضوعاتو په مناسبت جوړې شوې وې د جید علما کرامو د تعلیم او تربیې مسؤلینو سربیره د دعوت او ارشاد مسؤلین او قومي مشرانو پکې پراخه کچه ګډون کړی وو غونډې د قران کریم په تلاوت سره پیل شوې وروسته د تعلیم د اهمیت او ضرورت په اړه د علماو او مسؤلینو لخوا ارزښتناکه په زړه پورې تفصیلي ویناوې واورول شوې تعلیمي تګلاره ورته واضحه او خلک په تعلیمي برخه کې همکارۍ ته راوبلل شول د زابل ولایت د شمولزو په ولسوالۍ د غبرګې په منطقه کې د میدان وردګ ولایت په چک ولسوالۍ دارالمعلمین کې د روزګان ولایت د چورې د ولسوالۍ د اشزو، ګردیزو، شونودي او سراب په سیمو کې د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ د سپانو او سرې قلا په سیمو کې او خانشین ولسوالۍ د قلعه سبز او ملخانو په منطقه کې او د فراه ولایت د فراه رود ولسوالۍ او خاک سپید او بکوا ولسوالیو کې هم شاندارې غونډې ترسره شوې چې په نتیجه کې د هلمند ولایت په دیشو ولسوالۍ کې د سپانو په منطقه کې یو باب دارالحفاظ افتتاح شو او د فراه ولایت د بکوا په ولسوالۍ کې د اوه بابه دیني مدرسو افتتاح وشوه د غونډو ګډونوالو د نه ستړې کېدونکې همکارۍ ژمنه وکړه او د دیني مدارسو یوه اندازه نقدي مرستې وشوې. غونډې د اسلامي امارت د بریا په دعاګانو سره پای ته ورسېدې. د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ اړوند د نهالانو په سیمه کې تېر ماښام اته بجې په سپینه قرارګاه د لیزري وسلو او هوانونو په مټ برید ترسره شو. برید چې شل دقیقې یې دوام وکړ، په پایله کې درې تنه مزدور عسکر ووژل شول. مجاهدینو ته لله الحمد هیڅ نوع زیان نه دی اوښتی. د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ اړوند د د تجم سیمې اوسېدونکي دوه تن اربکیان یلداشت د تاج مراد حاجي زین الله د عبدالله پهلوان زوی د حقایقو په درک کولو سره د اسلامي امارت مجاهدینو ته تسلیم شول نوموړو یو کلاشینکوپ او یو ام شپاړس ټوپک هم مجاهدینو ته رارسولي او د مجاهدینو له لوري یې تود هرکلی وشو او وروستی خبر دا چې د دایکندي ولایت د کجرانو ولسوالۍ اړوند د ګنګرې په سیمه کې د مزدور عسکرو په پوسته بېګا شپه درې نیمې بجې وسلوال برید ترسره شو برید چې تر یو ساعت پورې دوام وکړ په پایله کې یو تن مزدور عسکر ځای پر ځای قتل او درې تنه نور ژوبل شول په پېښه کې درې تنه مجاهدین هم زخمیان شوي. د خبرونو پای د شریعت غږ راډیو. د حکومت په لیکو کې شامل کسانو د اسلامي امارت مجاهدین له تاسو سره یوازې له دې امله جګړه کوي چې تاسو د غاصبو او ظالمو اشغالګرو امریکایانو په مخ کې سپر یاست زموږ اصلي هدف د امریکایانو وژل او له ګران هیواد افغانستان څخه د هغوی شړل دي که تاسو د امریکایانو له ملاتړ څخه لاس واخلئ نو زموږ وروڼه یاست موږ به مو په ګلونو هرکلی وکړو او ستاسو د سر او مال د ساتنې ضمانت کوو نو لطفا د خپل دنیوي ژوند او اخروي انجام د ژغورنې لپاره د امریکایي کافرانو له صف څخه رابیل سئ او له مجاهدینو سره یو ځای سئ د اعلان شویو نویو پسرلنیو عملیاتو پیل او تر دې دمه دوام دواړه د تیرو کلونو د پسرلنیو اعلان شویو عملیاتو په پرتله ډیر ګرم، ډیر بریالي، ډیر پر امید او د کورني او بهرني دښمن لپاره ډیر وارخطا کوونکي دي. ځکه خو لوی شیطان ټرمپ خپلو عسکري مشرانو ته خپله غوسه ښکاره کوي ښه په وازه خوله خپل شکست مني او ښه په روښانه ټکو اعتراف کوي چې په افغانستان کې یې د مجاهدینو په مقابل کې جنګ د بایللو پر لور روان دی. دا چې تشلاسو افغانانو د نړۍ د ټولو ستر مادي طاقت پر ضد تر اوولسو کلونو پورې جنګ روان وساتلی شو، د دښمن ترغیب او ترهیب او د دښمن له لوري له حده زیاتو ظلمونو او وحشتونو له جنګ نه تېرېدو او دښمن ته تسلیمېدو تیار نه کړل او دا جنګ د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږد تاواني جنګ وګرځید د نړۍ د ټولو پوهانو او په ځانګړي ډول د پوځي چارو د ماهرینو په اند همدا د دې ستر غاصب ځواک شکست او د افغانانو لپاره ستره فتحه ده خو د خوښۍ ځای دا دی چې خبره یوازې د اوږدې مودې لپاره جنګ ته دوام ورکولو او دښمن ته د سر ښکته کولو نه ده بلکې زموږ هر راتلونکی کال د تېر په پرتله د دښمن په مقابل کې زیات سوبمن او هیله بښونکی وي. د ټرمپ د نوې اعلان شوې جنګي ستراتیژۍ په ترڅ کې په افغانستان کې هوایي بریدونو او چاپو ډېر زور واخیست او وحشت له خپلو ټولو حدودو واوښت او د دې وحشت په نتیجه کې عامو افغانانو ته ډېره ستره مرګ ژوبله واوښته. خو د دښمن دې لوی او بې مثله وحشت د افغانانو احساس لا مضبوط، حوصلې یې لا لویې، د کورني او بهرني دښمن پر ضد په کرکه کې یې لا ډېروالی راوست، نو مجاهدینو په ډېر عالي مورال او بلندو عزایمو د الخندق په نوم نومول شوي نوي پسرلني عملیات پیل کړل چې لله الحمد له ډېرو سترو سوبو سره یو ځای پر مخ روان دي او دښمن یې له ډېرې زیاتې وارخطایۍ سره مخامخ کړی دی د هېواد په جنوبي، شمالي، شرقي او مرکزي ولایتونو کې ګڼې ولسوالۍ او پراخې سیمې د اسلامي امارت د مجاهدینو تر واک لاندې راغلي. ستر پوځي مرکزونه فتح شول او په یوې یوې حملې کې د دښمن په لسګونو پوستې له منځه لاړې او په تېرې څه د پاسه یوه میاشت کې مجاهدینو دومره وسلې، مهمات او پوځي نقلیه وسایط ترلاسه کړل چې تر ټول کال به د دښمن پر ضد د کارولو لپاره کافي شي. د الخندق عملیاتو تېزوالی او د هېواد ټولو برخو ته وسعت هسې د دوه درې ورځو نمایشي خبره نه وه، بلکې بې له تعطله اوس هم ښه په جوش او جذبې دوام لري او د ګڼو ولایتونو والیان د خپلو یو شمېر ولسوالیو په باره کې وایي چې د سقوط له جدي خطر سره مخامخ دي او دومره ځواک نه لري چې د طالبانو مقابله پرې وکړي. د راتلونکو ولسمشریزو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې پروسه د کابل لاسپوڅې ادارې لپاره ډېره اهمه پروسه ده چې په هر قیمت یې کامیابول غوښتل خو دې عملیاتو دښمن دومره د سترې ویرې سره مخامخ کړی چې په ولسوالیو کې خو د دې نوملیکنې لپاره د دفتر خلاصولو تصور هم نشي کېدای دفترونه خلاص شوي وو له ویرې بیرته وتړل شول وارخطا لاسپوڅې ادارې لا له وړاندې اسلامي امارت ته د سولې خواستونه کول او دا ځل خو یې بې قید و شرطه مذاکراتو غولونکې نارې هم پورته کړې دي ترڅو د پسرلنیو عملیاتو د سختو ګزارونو نه ځان وساتي خو اسلامي امارت چې د بې واکه او بې اختیاره ادارې سره په مذاکراتو کې ګټه نه لیدله نو رد یې کړې چې ورسره لاسپوڅې اداره ډیره ناهیلې شوه د ناهیلۍ او شکست په همدې عالم کې اوس په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو قومندان جنرال نیکولسن چې په لنډو ورځو کې د یو ناکام قومندان په صفت له افغانستان نه تلونکی دی په کابل کې د خپل دفتر څخه په پنټاګان کې جنرالانو ته دا تاریخي دروغ وویل چې چې د طالبانو سره د سولې پټې خبرې روانې دي، په طالبانو کې هم اوس د جنګ ختمولو تلوسه راپیدا شوې ده او داسې برېښي چې د طالبانو ډېر مهم مشران به د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. د سولې لپاره په روانو دغو پټو هڅو کې غیر واضحه نړیوال سازمانونه، بهرني هېوادونه او له افغانستان سره علاقه لرونکي خلک هم شامل دي. اسلامي امارت چې پر افغانستان د حملې نه لا وړاندې د خبرو اترو او مذاکراتو له لارې د ستونزې د حل خبره کړې وه، نن هم پر خپل همدغه معقول موقف ولاړ دی او خپل دا موقف یې نړۍ ته ښه په جرأت ښکاره کړی دی او د دې لپاره چې نړۍ له خپل دریځ نه خبره کړي، په اړینو مسایلو ورسره وغږېږي او د غرب د منفي تبلیغاتو حقیقت نړۍ ته روښانه کړي، په قطر کې یې دفتر خلاص کړی دی. د اسلامي امارت په مشرانو کې د جنګ ختمولو تلوسه څه نن نه ده راپیدا شوې، بلکې له پیل نه دلته د جنګ خلاف وو. جنګ چې له ځان سره ستر ځاني او مالي تاوانونه لري، ولې به یې طالبان په خپل هېواد کې وغواړي؟ دا خو امریکایان وو چې د جنګ او افغانستان د اشغالولو پرته یې بل هېڅ نه منل. په افغانستان یې جنګ مسلط کړ نو د خپل دین، ځان، عزت او خاورې نه د دفاع او ازادۍ په موخه اسلامي امارت هم مجبوراً جنګ ته لاس کړ. مذاکرات داسې څه نه دي چې اسلامي امارت ورنه کلي انکار کوي تر څو ځینې مشران په پټه د دې هڅې وکړي. نه د امارت غړي خپلو اهدافو ته بې وفا دي او نه دې ته اړتیا لري چې په پټه دا کار وکړي. هو اسلامي امارت د مذاکراتو په نوم نه دښمن ته تسلیمیږي نه په دې نوم په هیواد او بهر نړۍ کې ځان بدناموي نه د دښمن په پلمو د خپل اوولس کلن جهاد له بریاوو تیریږي او نه هم خپل وخت ضایع کوي نو ځکه یوازې د خپلواک اړخ سره خبرو ته تیاری ښیي او د مذاکراتو لپاره شرطونه هم وړاندې کوي جنرال نیکولسن چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو د قواو د مشرۍ نه د یو داسې ناکام قومندان په صفت فارغېدونکی دی چې هیڅ لاسته راوړنه نه لري په تلو تلو کې هڅه کوي چې خپله پوځي لاسته راوړنه ښکاره کړي خو د ده له بده مرغه چې هڅه یې ځکه ناکامه ده چې نړۍ څه داسې ړنده نه ده چې په مجهولو خبرو اعتماد وکړي هغه ویلي دي ځینې غیر واضح نړیوال سازمانونه بهرني دولتونه او له افغانستان سره علاقه لرونکي خلک دا هڅې کوي که ورنه وپوښتل شي چې دا څوک دي نو نوم یې نشي اخیستلای امریکایي جنرالان باید په دې پوه شي چې نور یې د افغانستان جګړه کې دروغ نه چلیږي په خپله د امریکا ولسمشر یې هم نور په دروغو باور نه کوي نو ځکه ټرمپ د تیرې میاشتې په نولسمې نیټې په سپینې ماڼۍ کې د افغانستان د مسئلې په اړه جوړه شوې غونډې ته د وینا پر مهال ویلي چې امریکا په افغانستان کې جګړه بایلي ټرمپ په غونډه کې د دغه هیواد په نظامی جنرالانو سختې نیوکې